الله الرحمن الرحيم صفت د تکریر تکریر دا یو صفت دی چې په لغت کې ویل کېږي لغت کې بیا هدایت القاری علوی اعاده الشیء واقله مره یو شی اعاده کول او کم نه کم اعاده چې په یو ځل بل شي یعنی دوه پیری ادا شي اصطلاح کې څه توي نو نهایت القول المفید علوی ارتعاد راس اللسان خوځیدل دي د جبه د سر عند النطق بالحرف په وخت د ادا کولو د دې حرف تکریر کې دا هدایت القاری والا ویلي بیا وای نهایت القول المفید والا او هو صفه لازمه للراء دا صفته لازمه ده ګور تاسو تعریف په جندو اوس یو خبره ده پدې کې په صفت د تقریر کې درې اقوال دي پکې د علماو چې دا تقریر په دې را کې څه مقصد دی یو قول دا دی چې تقریر معنا دا ده چې تقریر مکوا لکه د خفا معنا دا و چې خفا مکوا وای دا صفت د دې لپاره ذکر شوی دی لتجنب چې خلق تزان وساتي نو دا ټول مخکنی صفات چې په دې کې داو چې دا ادا کا او په دې کې دا چې دا ما ادا کاو ترک العمل به عکس ما تقدم من الصفات معنا د تقریر دا چې عمل به نه کې او بیا طریقم خوري وي پټه به څنګه و امام جعبری درته طریقم خو دلیرا وای څوک چې وای زه درا تقریر نه څرګندو نو دا زهر د جبه دی پیوس کی د بره تالو سره په پیوسکولو محکم سره لسقم محکمن په داسې طریقه باندې چې دا جبه کې ارتعاد را نشي ځکه جبه چې سسته ده بره لغون ته په سستۍ لګېدل نو دا به هوا سره خوځي چې کلکه دی اون خلول نو هوا سره بیا نه خوځي نو دیو جن دی وای دا صفت څه شه ده په دې به عمل نکې دا قول د مولا علی القاری ته بم ده قال من نحو الفکر کې وای وی ومعنى قولهم ان الراء مكرره دا قاریان چې وای را مکرره د تقریر د پکې دې څه معنا ده دې معنا دا ده قبول التکرار لارتعاد طرف اللسان به عند التلفظ د دې معنا ده چې دا تکرار او تکریر قبلې دا معنا نه چې کې به پکې لکه اوس یو انسان جاری ته هذا الانسان ضاحك هغه جاری ته دې خان دي نو دا خبره صحیح ده که صحیح نه دا او صحیح ده څه شي ده د قابل د ضحک ده د کې دا ماده شته چې دی وخاندي دا صلاحیت پکې شته لکه مثلا و یو یو کاری بالفعل او بلی بالقوه لکه مثلا كل انسان ضاحك هر یو انسان خندیدون کړي نو تاسو غوس نه خاندئ معنا دا ده چې قوت د ضحک شته نو که یو انسان خاندي په دې ټیم باندې نو دې ته ضحک بالفعل وای او که قوت د دې پکې شته چې خاندي نو دې ته بالقوه وای بالقوه بالفعل باندې پوه شوي بالفعل دې ته وای چې لګیا دی ډایرک تی ګوري ا بالقوه دې ته وای چې لګیا نه دی خو قوت داغه پکې شته وای د تکرار مطلب هم دا ده چې دا را کې قوت د دې شته چې تقریر پکې او کې ار خو کې به پکې نه خبره پوه شي کنه کما درته مثال وي تا تاسو کوی چې انت اکلون ته خوراک کې ورته موږ سبق لناسیو نه بدرته څه وای حسام الدين الكيلاني په البيان في احکام تجويد القرآن کې دا قول ذکر کړی دا یو قول شو دویم قول دا ده نه پراکه به تقریر کې پراکه به تقریر کې دوی وی تقریر صفت لازمه ده ځکه وای تا چې کله وقف کو پر نو تو ګوره دا طرف لسان دا دا چې خوځي نو په دې کې به تقریر کې دی قول ته سوق تللی دی نصر ابن علی چې په ابن مریم سره هغه معروف دی په الموضح في وجوه القراءات وعللها کې هغه ذکر کړی دی وی ومنها حرف واحد مكرر وهو الراء یو حرف د چغې ته وی را مکرر حرف ته ولي لأن الواقف اذا وقف عليه کله چې یو ادریدون کې په دیرا ادریږي وجد طرف اللسان یتا يتعثر بها فيه مع التكرير نو د تکریر سره دا طرف لسان څه کیږي په دې کې ارتعاد راځي خوځي دی قول په ابو شامه سبم په ابراز المعانی من حرز الامانی شرح د شاطبی کې هغه دی قول ته رجحان کړي ومنحرف لام وراء وكررت د شاطبی شعر دی نو د شرح کړي نو د وې تقریر پکې شته دا اجري مجرى الحرفين في احکام متعدده دا په منځلي د حرفینو دی ځکه جبر پکې خوځي نو تبه ک دوه حروف ادا شول ابن جنی ته هم په سر صنعت الاعراب کې وای ومن المكرر وهو الراء وذلك انك اذا وقفت عليه رايت طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكرار خپل کتاب الخصائص کې ذکر کړی بل اذا كانت الراء لما فيه من التكرير تجري مجرى الحرفين في الإمالة امام سیبویم داسې ذکر کړی ومنها المكرر هو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره ابن منظور تبم وي والمكرر من من الحروف الراء امام مبارد تبم ذكر كري فالمقتضب كي ومنها الراء وهي شديدة ولكنها حرف ترجيع فإنها يجري فيها الصوت لما فيها من التكرار نحو والا او لغت علما نه دي ای باندې غسم دا قول د تقریر غالب دی ښا هي وي تقریر په کشتا ولیکن علما او د تجوید ورته دا تاو چې کوم وای دا نشته شیخ الاسلام زکریا الانصاری په دقائق المحکمه کې چې شرح د مقدمه الجزريه وما قيل ان مراده او دا صحیح قول دی ها دې ته موږ ترجیح ورکو دې قول ته تکرار پرا کشتا خو زیادت پکې نشتا مشابهت د تکرار دی پکې نه پکې داشته چې ګنې تکرار حقيقي دی لکه احيان او لغويان وي او نه پکې دا چې ګنې د سره پکې شتنه تکرار پکې شته خو شبه مشابهت د تکرار د زیادت به پکې نه کوو لکه په دراسه المخارج والصفات کې علامه جمال ابن ابراهيم 177 صفحه کې ذکر کړي والتکرار نوعان الاول مذموم باجماع القراء تکرار په دوه قسمه ده یو هغه د اجماع د قاریانو د ممنوع ده تخفیف پټ کا دویم دی وی هغه مطلوب دی والثاني مطلوب وهو طرق اللسان مرة واحدة يتابعها دون مبالغة كي لا تؤدى الى توليد عدة راءات دویم دا چې ته برا په داسې طریقې سره ادا کې چې مبالغه پکې نه او غړې راګانې ته جوړې نشي او تکریر ادا شي دی قول والا وای چې دا صفت لازمه ده نو بیا د صفت لازمه معنا څه شو چې ته دا به نه کې لازمه ده لابد منها دا بخامخای او ولا يجب ويجب التحرز من الزياده فيها وزيادت به پکې نه کې دی به ځان ساتي نګورا مراد د تکرار نه بالکلیه د هغه پټواله نه ده ځکه کدی بالکلیه تکرار پټ کو نو دا خو تا بالکل आवाज بند کو نو دا عربه داسې شي لکه طا لکه تو چې اپ اپ نو طا نشوه هغه غلط شي دا قول د مکی ابن ابي طالب القيسي دی په خپل کتاب الرعايه کې ذکر کړی هغه وی ول حرف المكرر هو الراء سمي بذلك لانه يتكرر على اللسان عند النطق به كأن طرف اللسان يرتعد به وأظهر ما يكون ذلك إذا كانت الراء مشددة ولا بد في القراءة من إخفاء التكرير والتكرير الذي في الراء من الصفات التي تقوي الحروف والراء حرف قوي التكرير الذي فيه وهو حرف شديد ايضا وقد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه الى اللام فصار كالرخوة نذوي ولا بد من اخفاء التكرير ځان بد التكرير بزيادتنا بشكه ګوره موږ مخکې د د قول پیش کو چې دی وایي چې تقریر به بالکل کینا او دلته مو چې د مذهب دا دی چې تقریر به زیاتینا ولي دوی ولا بد في القراءه من اخفاء التقرير تا تقریر په پټه نو د دې معنی دا د تقریر زیادت په پټه ځکه دلیل په څه ده دلیل د دا قول ده وی وراء حرف قوی للتکریر الذي فيه دا حرف چې کوم ده دا را دا قوی ځکه د چې تکریر ده پکې نو چې تکریر ده پټ کړو څنګه قوی شو کله خبره پوه نه شوې دا قوی چې ده غوي د تکریر الذي فيه او بل ځای کې تکریر په پټه معنی زیادت به پکې نه کې هغه وایي، وقد جرا فيه الصوت لتکرره و انحرافه الى اللام دا اواز چې پکې جاری کیږي دا ځکه چې تکریر دی پکې نو کاغوي تکریر پکې نشته نو بیا ولې دلته وي چې اواز پکې جاری دی لتکرره دی قول ته ابن الجزریم تلخا واخفي تکریر اذا تشدد اوس کته وی چې امام جزري کوئی چې پټ کته کری واخف تکریرا پټ کا تکریر اذا تشدد کله چې مشدد نو د قول خدا د تکریر ورو کوما مونږ وایو بل ځکه امام جزری سوی و به تکریر جعل را په تکریر سره ګرځول شوی دا و به تکریر جعل نو یو ځکه وای په تکریر سره ګرځول شوی دا بل قوی پټ کنو مقصد یې شو ولو لم يكرر نو لم يجري فيه الصوت دا د نشر عبارت ذکر کوم مخکې د جزري عبارت دا کوم شعر چې مو واقف تکریر دا او د نشر عبارت ته هوي ولم ي... ولو لم يكرر لم يجري فيه الصوت که تکریر بکې ونشي نو आवाज به جاری نشي وقال المحققون محققون محققين علماء ویلي هو بين الشده والرخاوه وایي دې ته محققین تللي دي او وایي څوک چې تکرار بالکل څرګندوي نو دا عیب دی وبذلك قرأنا على جميع من قرأنا عليه وبه نأخذ وإذا صحیح قول له تقریر مشابهت بکې پوره تقریر بظاهره نه بل ځکه هغه ذکر کړی په النشر اول جلد 247 صفحه کې وقد بالغ قوم في اخفاء تكريرها مشدده و یو قوم د دې په تقریر په پټولو کې ډېره مبالغه کړې ده چې کله شد به راشي نفیاتی بها محصرمه شبيهه بالطای طای ته جوړه کا لکه جوس مشدده ده مثلا الرحمن نو بعضی قاریان څنګه وایي بعض قاریان صاحبہ بسم الله الرحمن الرحیم هي تکریر سکو پټی کو نو رات شو رات شو اواز بند شو نو دا وایي صحیح نه دی وذالک خطا لا يجوز النشر کې وایي دا غلطی ده جایز نه ده ځان ته بچ کړي ان الغرض من معرفت هذه الصفه ترکها بمعنى بمعنى عدم المبالغه فيها وليس معنى اخفاء التكرير اعدام ارتعاد راس اللسان بالكليه دا معنی نه چې بيخي به تکریر نه کې وای څه پکې وکم مبالغه پکې مکوا وای ځکه کتا په کې بیخي تقریرونه کو نو بالکل आवाज به بند شي د سر د جبه سره او د اورو سره لکه په طوا کې چې څنګه بنديږي وهذا خطا لا يجوز غایت المرید دا وی خطا دا او جائز نه ده دا قول صاحب د فتح البریه چې شرح د مقدمه الجزريه دا غم ذکر کړي وای صفت التکریر صفت معیبه للرائے دا صفت د چې براکه عیب پیدا کړي وقد ذکرت دا ولې ذکر شوی لتا لتجتنب من عدم عدمیتها چې د دین خلک ځان او ساتي او بالکل ختم نکي ښا او دی قول بارکی الوجیز فی علم التجوید سوار لسمه صفحه کم ذکر کری وی ولیس مانا اخفاء التکریر اعدامه دا مانا نه چې بیخی به نه کې تکي ځکه دې سره خو حصر الصوت راځي بالکل طاعت جوړیږي وهذا خطا او د دې قول بارک الاحکام احکام الاحکام فی تجوید الاحکام إحكام الأحكام في تجويد الأحكام أو وليس معنى إخفاء التكرير إعلامه بالكلية أو دي قلت دكتور سعاد عبد الحميد تيسير الرحمن في تجويد القرآن هاي كتاب كي دي قلت رجحان کړي او شیخ حسری په خپل کتاب احکام قرات القرآن الكریم کې علامه مرعشم ذکر کړی دا چې په جهد المقل کې بس خبره دومره ډیره وا چې تقریر کې درې اقوال دي صحیح قول پکې دا دی چې مراد ته مشابهت د تقریر دی دا نه چې یا به تقریر حقيقي کې آیا باډو کې نه په خبره پوهیږي کنه درم صفت دغه توي صفت د تفشي اصطلاح کې څه ته وایي انتراش انتشار الريح في الفم خورېدل دي د او هوا په خله کې عند النطق بالشين په وخت دا دا کول د شین کې حتا يتصل بمخرج الضاء چا ضا ذکر کړي چا طا تر دې چې دا څه شي متصل چې د مخرج د ضا پورې ګوره اش خوله کې اواز څنګه خور شو اش دا صفت د څه ده دا صفت د شین د تفشی دا حرف محموس ته غدا دا شین همس ته پکې نو په دې کې هغه تارونه نه خوځي وتران صوتیان نو دا تفشی چې کوم دا په دې کې دا اواز په درې قسمه تقسیم شي یو قسم مخامخ بر غاخونو سره ټکر وخوري اے اش چې دی وي نو مخامخ غاخونو سره ټکر ولګیدا دویم قسم اواز بار تروزی او دریم قسم ثنا سفلا سره ټکر وخوري دا اواز چې را روان دی ګوره اش نو برغه خونو ته ټکر او خور لاندې تر هغه منځ کې چې کوم आवाज واسه شو ا بار تر وته کم اواز چې براو کته ټکر او خوا نو د ټکر سره واپس لاړ شي په خله کې خور شي نو تفشیت نه جوړه شو باقی دا کم چې وته نو هغه څه څه شي فاذا وجد فتلاشا هغه څه څه شو رک شو بس خدا کم چې واپس لاړو نو دا خله کې خور شو خله کې کم اواز خوري کم چې باقی پاتې شي چا چې اواز ذکر کړی نو ملزوم ذکر کړی او چا چې هوا ذکر کړی نو لازم ذکر کړی ځکه د اواز سره هوا لازمه ده هوا په زور د اواز روزي نو دواړه ټیک دي څه منافات نشته دویم سوال سوال دا دی تپشی پشین کې د کم کیفیت د وجه پیدا کیږي ځکه حروف رخو کې اواز سکیږي خوريږي اے په حروف حروف رخو کې اواز جاری شي که جاری نشي نو پای کې مواز خور شو نو دا صرف شین د د تخصیص لري په تفشی کې وشو جواب دا دی شین کې اواز خورېدل زیات دي په نسبت د نور حروفو پاغي کې کم دي او قلت خو کن نادری او نادر خو سي کالعدمی او عدم خو څه ليس بشيء نو نو کثرت له اعتبار ده کثرت له مولا علي القاري زیب ذکر کړی فیدا مولا علي القاري عرب اکثر دا عبارت وي ها چې کوم الف لام سره یې کنه نو الف لام ولا حرف جدا وي مثلا وی الحمد لله طالب د پویو لپاره الحمد لله رب العالمین په پوینش انت بدا نه وی القاری ګمزه وصلی واده په من د کلام کې څنګه اونو غرزوله د ذکر کړي چې بعض متقدمینو په کې سام داخله کړي دا ور سا اس اس خو دې کوم خوريږي تفشي ده پکې وای ګوره دې کوم आवाज خور شي تر دې چې فا مخرج ته ورسېدو وې د دې وجنه عرب فا او سا په یو بلوانه بدلې جدفا او جدثا او چا په دې کې فام زیاته کړي لکه حسن ابن قاسم المرادی او امام دانی ایوی فام پکې د حروف تفشیو کې او صاحب د در الافکار اسماعیل ابن علی پکې دم پکې فا داخله کړي چا پکې ضادم داخل کړي ضاد بارک امام جعبری وی تحقیقی خبر ادا ده چې په ضاد کې आवाज خوريږي په مخرج کې وبالجمله ان الحروف المذكوره مشتركه في كثره انتشار خروج الريح لكن ذلك الانتشار في الشين اكثر وي ځای خبر ادا ده چې دا کم حروف د خلکو ذکر کړي نو دام تی کی هوا خوریږی خو وای دومره پکې نه څومره چې په شین کې دي د شین عمر بیا هم نه دی کنه که ډیر هم شي څو کیسه ده خو هر کیسه خو د دې قابل نه کنه نو هغه به ونه شینن صحیح ده ها هغه ذکر کړی خو د خپل مخرج نه بل مخرج ته تجاوز نه کوي علاوه د شین نه چې هغه د خپل مخرج نه بل مخرج ته تجاوز کو تر دې چې د ضا د مخرج سره ورسېدو نو دی وجه نه د تفشی صفت ورکړې شو بیا په دې کتاب دراسه المخارج و صفات کې د جمال ابن ابراهيم صاحب درجات التفشي ذکر کړي درجات التفشي د استطالت لغوي معنی دا الامتداد او چا معنا کړی دا بعد المسافتين لريواله په مسافت کې مزل لري لري دوه منزلونه درې دي استطالت ته حافه لسان د اضراسو سره ولګي بره پنځه غاښونه دي په نرمې طریقې سره نه په سخت طریقې نو دینه استطالت پیدا کی د فاتحه په تجوید باندې غلي کله نو پاره کې ویلي چې امتداد امتداد الصوت ته په आवाज کې لکه تاسو واردل امتداد الصوت من اول حافه اللسان دا شان علامه سخاوي په قصیده نونیه کې ذکر کړی امام سخائی وی چې مراد ته امتداد الصوت ته تولسمه صدۍ په ابتدا کې وفات شوه دی وی په مخرج کې امتداد دی دارنګ البسيط فی علم التجوید علم وی په کتابونو کې نو دغه امتداد د مخرج دی ها په صوت کې امتداد رالو د وجه د رخوتنا او په مخرج کې امتداد رالو د وجه د استطالتنا صحیح شو نو استطالت په مخرج کې ده او دا کوم اواز چې کې رخوت راغلی څه شی دی منډه کوي ما د سپیکر کې ټنګ ټنګ کیږي ښا د اوس منډه کوي ټول شي یو پکې وایي چې ما پسې راځي نو قاری ته په مضمون له سبق کول مانګ کراوته نو ټوبونه شول کنه نو بجلی مو لاړه قاری ته خپل کیسه کوله بجلی مو لاړه او زه طالبان زو د ټول نه زیات منګ کنه یریدم او تک تور تیار د حال کې او طالبان لمه بد رد شروع کړي تاسو طالبان یو تاسو دومره یریږئ نو نور خلکو به مونږ څه دغه وکړو ګیله به ترې وکړو قاضي صاحب له لار ورته بابا به روژه کې مو به تقسیمولې پرون راغله ما ولې ته خبر نه طالبان سخت دي اته مو درغله وي څه به سبا راځم د اوس خاص دې د بارالو چې طالبان باندې وبو تقسیمو الله یې ورلا جون ورکی نو وای قاری ته بلګیا او چې تاسو داسې یو داسې هغه وي زه خپل په ډیکس ولاړم کنه چې ډیکس دی او چې بجلی رااله طالبان ټول ما پورې خاندل روان ته د ډیکس نه راکوش شو ایله مې خبره کولې خپل اوچت خپلم تیار و پته خو نه لګی راکنه نو ما چې د موږ په انتظار ده نه نشي ذکر اخوت کم سی اواز اگدی دلی جاری کی دلی او برقاوت کې استطالت کم جواب دا ده فرق دا ده استطالت کې امتداد د مخرج دی او پر اخوت کې امتداد د اواز دی اغه کې مخرج وګت شو هدي کې اواز وګت شو نو د دې فرق نه معلومه شو چې د اواز وګدیدل څه شی دی په دوات کې دا د څه دی د اخوت دی کنه او هر چا ده نو هغه مخرج وګد ده پوه شوي کنه دویم اعتراض مل فرق بین الاستطاله والمد مد کې مګدواله ده استطالت کې مګدواله ده نو فرق څه شو دواړو په خپل منځ کې د دواړو فرق څه شو نو فرق امام جابری وای دا ده هر چې حرف مستطیل له چې هغه ضاد ده ناغه په خپل مخرج کې جاری شوی دی او حرف مده په خپل ذات کې جاری شوی دی د حرف مده او ذات وګد دی او د ضاد مخرج وګد دی یو ذات د حرف وګدیدل دی بل مخرج د حرف وګدیدل دی بل اعتراض استطالت په زمانه د دوات باندې اثر کوي کنا معنا استطالت د نو دوات کې لګ زمانه وګد شو په ویلو کې کنا جواب اصل کې دوات کې اخوت د امام مرعشی حروف شدیده او ته حروف آنی وای ځکه زمانه پکې لګا ده اجد قطن بکت حروف ته اهنی وای د معنی کمال خو کله چې دا ساکنی لکه اقو نو دا بیا څه شي دي حروف اهنی دي معنی زمانه کماله د دینه بیا لګ زیات څه شي دي په زمانه کې حروف متوسطه دي من عمر او دا غینا بیا چې شي لګوګت شي نو حروف مد شي نو قالو نوحيها اوس په دوات کې صفات در اخوات ته نو درېمه مرتبه کې شو په سیمه مرتبه کې شو په درېمه کې وګدواله پکې در اخوات د وجه ده د څه د وجه نه ده د مخرج نه ده خا ورپسې بل صفت ده د خفا خفا معنا د په لغت کې الاستتار پټواله تعریف د خفا ده لغتا خفاء صوت الحرف دا پټواله په لغت کې الاستتار ته وي پټوالی ته ویل کیږي اصطلاح کې څه ته وي نو هدایت القاری والوي خفاء صوت الحرف او دا نور کتابونه ویلي لکه نهایت القول المفید والا حروف د قفا سو دي سلور دي دري حروف مد دي ايو هادا مجموعه د هاوي ها الف واو يا دا خفا معنا پټېدل سبب الخفا دا خفا په کول راغلي سبب یې څه چې دا حروف پټېږي دې ته حروف خفا ځکه وایي چې کله په دې باندې څوک تلفظ کوي ادا کوي نو دا حروف پټيږي کله یو په بل حرف کې څه شي یو حرف په بل حرف کې د بل حرف دا شي د یو په ځای بل یا پټ شي دا ولې پټيږي ځکه ضعیف حروف دي کنه نو حروف مدو کې ځکه خفا راځي چې دا غي مخرج مقدر دی تاسو ویلو یو مخرج محقق ته بل مقدر مقدر مخرج د څه شي دی د خیشوم او د جوف الفم زه نه دی معلوم نو مخرج مقدر دی نو په مخرج کې سره الو وسعت رالو کلا ول خلی دن سمره قالیه صدا نو غینه دا حروف مد دا کیږي نو پټ شي څومره چې یو ځای کولاو دی نو هغې کې پټېدل ممکن یې که نه لکه اوس دا غټ جومات دی که بسترو کې پکې چا سر وردن نه کو که نه پته هم نه لګي چې یاره سبق له ناسته که اوده دی او چې مختصر غونتې جومات نو بیا دې څوک اوده شي بیا نه شي اوده کېدی نو د دې مخرج کې وسعت ته دا حروف پټېږي کولاواله دې پکې او صفات ضعیف دی علاوه د جهر نه ټول صفات ضعیف دي او هر چې هادا نو صفات ضعیف دي یو خو صفات ټول ضعیف دي او بل څه شه دي ډیر لري پرتا ده اقصا حلق پرتا ده شوندو نه ډیر لري ده نو چې راځي راځي تر شوندو به راځي نو بس روکشوي چرته پټای دا یو صفت د په تجوید کې خفا چې معنا یې دا د پټواله معنا دا د پټواله مکه او بده حروف کې حروف مد پټ موایا دا معنا نه چې وکړه پکې ها او ها پټ موایا دا په پټ نه ها کله چی یو ګران حرف او اسان حرف یو ځای شي کنه نو طبیعت چا طرف ته ډیر متوجي اسان لکه ګران لا ګران لا چې دوا دراشي ته دوا له متوجي ولک ضالین کې کستا لام لټول سوچي ها دوا له سوچي اګوره هر ځای کې چې کوم ده که څوک مثلا پیښور ته روان دی او لار کې لغون ته ځای کې روډ خراب دی کنه خلک وایي یاره الله دې خیر وکړي هلته روډ هم خراب دی هغه اسان څوک نه یادوي چې کوم وار روډ یې که نه چې ګنې یاره الله دې خیر وکړي ډېر مزېدار سفر به کوو طالب چې استاد ته ناست دي سبق استاد وایي طالب له غوسانه ده که نه مثلا په کال کې په مثلا دا د دوره د 12 ورځې په دې کې به یو ورځ امتحان طالب شپه ورځ سوې امتحان امتحان امتحان اگران له سوچخه اسان له سوچ نه یتان خدای چې لګیا او دا د سر خوځه کپويږي کنه پوي مراشي ته وای وای دا خبره ده چې کله اصحاب او اصحاب یو ځای شي نو خلک اصحاب ته سوچ کوي نو هغه افعال نه غافل شي چې دا آسان پکې چا راوسته نو فینعدم فی التلفظ بالکل ختم شي په تلفظ کې نو وی فیجب الاهتمام ببیان الاسهل حين اذن پکار د چې ته اهتمام ستو کې اسهل تو کې دیو جن دا غټ مدارس چی کنه د دې کې غټ غټ مدرسې چې کمی کنه زرګونو طلبه چې بوتي په دې کې دا اولا اولا والا او ثاني والا په کته خان دی را خان دی د بو دا ډیره مشهوره مدرسه ده هغه مشهوره د غټو طلباو د پاره بخاری والا له په کرسي خي اې د پاره انتظامی د سپیکری مخامخه اولا والا په کته څه شي تور د لباب منډي وای نو بیا ته کې اولا ثانیه چوي چې تراشي ټکی نه نه خبر پتا څوک څه کوي ته خبره پوه نه شوي طالب ته اول پکار دی چې زموږ استاد هغه وایي کنه متول یو غټ کتاب دی په دې کتابونو کې نه وای بعض طالب چې کوم دی څه کوي وای نه همیر او لګي د متول تیرای دا کار بیان کوي څنګه ته دا جوړ نه کیږي او څو ور بند شو نور کلمه ټول کو نه دوه کو دا تاریخ نه دا تاریخ لکه د زر التشاب چالو کا قبل د زر وړه طالب له پکار دي چې کله اولا وای چې د اولا عمره تکلیف برداشت کی اچ ثانیه وای دا غي ورنچوسته وی اولا او تکلیف د متول برداشت کی هغه خبره نه ده کنه نو دا دی وجه نه په دې حروفو کې څو شي خفاو شي چې څوک ورته اهتمام نه کوي د دې وجه نه ازاله د دې بسنګ کیږي ازاله الخفاء دا خفاء به مونږ څنګه لرکو نو یو خو دا ده المحافظه علی زمن حرف المد حرف مد زمانه او پیژنه الکه دې حرف مد کې دومره مد پکار ده فرعی ده که اصلي ده نو چې دا غي د زمانه حفاظت ته وکړو کم دې نه کا پوره دې یو الف په مقدار ادا کا د دې وجه نه خصو شول قاریان وی چې ته په دې حروف مدو کې انټي پینټي کې څه کې انټي پینټي کې اکثر درنه پکې کمی کیږي او شابه درې الف مدو کې چې په پته پوي شي سبب د مت چې کله راځي کنه ولادت بالین کې درې الف نه کم نه کې تا لکه طالب ودې دلته او داسې داسې کې زولم شابه هغه دیوال نه منډه تر دغه دیوال او دینه تر دی چې پته درله ولګي د خوب په سبق کې نو دا سه خفا چې کېدا نو مت پکې پیدا شو او په عايزه په حق چې خفا کېدا نو پکې سله پیدا شو سله به اوس کې به له چې خفا درنه پکې چرته ونشي دا د هغه د پارتو شو یو طریقه جوړه شو ابو شامه سے په ابراز المعانی کې ذکر کړی وي حروف مد او کې د وجه د اتساع د مخرج نه خفا راځي ولقفاء حروف المد يجب بيانها عند الهمزه لتطويل مدها حمزه چې ورته راشي بیا غو به ډېر خیال ساتي دا چې بنوي لکه قاریانو په شان چې حمزه راشي او وقف کوي بس مت ختم قالوا انؤمن كما امن السفهاء حاجی نو د دې خیال بساته ها دا ازاله الخفا تاسو په جند چې پټ نشي ورپسې ده الغنه نو غنه موږ مخکې ویلې و غنه موږ مخکې ویلې و خاجي اوس ګوره راشي وای مونږ ویلو صفاتو صفات دوه اعتبارو درې اعتبار یو په اعتبار د اصالت او فرعیت دویم په اعتبار د لزوم او د عروض دریم په اعتبار د قوت او د ضعف نو هر څه په اعتبار د سالت او فرعیت دا درې اعتباره شوی او درې اعتبار پاتې دی به اعتبار القوه او الضعف اعتبار د قوت او د ضعف سره صفات په درې قسمه دي قویه متوسطه ضعیفه دولسمه صفحه کې وای قویه کوم صفات دي جهر شدت اطباق استلاق القلص وفير انحراف تفشي استطاله تکریر او غنه متوسطه کم صفات دي توسط اطلاق اسمات او ضعیفه هم تر قوت اسمات استفال انفتاح لین او خفا صحیح شو اوس د قاری صاحب لمبر رااله قاری صاحب بوت نقشه جوړه ما ته وګورئ د دې حروف خبره مشوي وا مبانی او معانی خبره شوی وا او تر اخره پوری تر نیمه مخفات پوری مونږ څه کړی خبره ذکر کړی و تفصیلا اوس ګورا صفات په څو قسم شول اقوا قویه متوسطه ضعیفه نو حروف په پنځه قسم شي کوم حروف کې چې ټول صفات قویه دي هغه اقوا حروف شي ګور تاسو لیکلي دی په دیار لسمه صفحه کې وګورئ به اعتبار القوه والضعف حروف په اعتبار د قوت او د ضعف سره په څو قسمه دي اقوا قوي متوسط ضعيف ضعف صحیح ده اقوا حروف څه ته ویل کیږي چې یو صفت هم پکې ضعیف نه قوي حروف کم ته ویل کیږي حروف قویه چې صفات قویه پکې ډېر دي او صفات ضعیفه پکې کم دي او حروف متوسطه څه ته ویل کیږي چې نیم پکې قوي دي نیم پکې ضعیف دي حروف ضعیفه څه ته ویل کیږي چې صفات پکې اکثر ضعیف دي او کم پکې قوي دي او اضعف کوم حروف ته وي چې لا یوجد او لا توجد فيه صفه قويه په دې کې صفته قويه د سره اړشتنه پوهیږئ کنه پوهیږئ اوس به ته نقشه جوړه پانا دی راواغستا داسي دلته بکر خوه صحیح شو دې ځکه بکر خوه الف با تا تا جیم الایا بل کرخه بدل تا وې دلته بولی کې صفات قویه دلته بولی کې صفات متوسطه او دلته بولی کې صفات ضعیفه نو قویه صفات بل نری نری دل تولیکه ضعیفه به دل تولیکه متوسطه به دل تولیکه دینه به یو کرخه شي دلته بل دا قویه دي دا متوسطه دا ضعیفه هر صفت له بکر خراوله نری نری کرخه مثلا صفت دی ولیکلو د جهر کرخه بلان دی راوله ورپسې دی ولیکلو د شدت کرخه براوله او ته تا حروف لیکلی کنه الف کې کم صفت ته اوس په دې قویو کې پکې کم د کش ورکوا متوسطو کې پکې کم د کش ورکوا ضعیفو کې دا درې واړو تر راځم چې قوی پکې زیات دي که ضعیف زیات دي که متوسط اخر کې به ولي کې حکم حکم به په حرف لګي چې قوی ده که اقوا ده که ضعیف ده که اضعف ده که متوسط ده څوک په دې نقشه باندې پوه شو ډېر طلبه کرام جوړ کړین دي ای به مصرف په ترتیب پويږي نراغه طالب دې چې په خپل جوړه کې سبب زه تا جوړ کړی دې مرګرو جوړ کړی دا نقشه خو دې تاسو دای نو لیکي دا فائدہ ونه شو کنه په خپل ذهن چې کله یو طالب یو نقشه جوړه کا نو دې په نسبت دا طالب چې بل ته ګوري کدل ته بل ته ګوري نو بیا به سکے بیا به سبا بیا کوشش کو چې ماسپخین ټیم کې د دې صفاتو او د دې مخارج او اجرا درته کوم طریقه درته وخم چې د صفاتو لازمه او د صفاتو صرف د لازمه او د مخارج او اجرا بسنګ کوي دا غي ترتیب ما ترایات کې یا به زبیا درته اجرا طریقه وخم خو چې تاسو سبا د پارس کړی دا نقشې جوړې کړې د بل نه م جوړوي بل نه صرف طریقه زده کوي څنګه طریقې سره ما ته خیا مې وي نو ته خپل کې نه خپل سوچ نو کدی غلط ملیکلو نو سنا څه فائدہ به وکي خپل سوچ دا چې توس الف دی ولیکلو الف کې جهر دی کوي شدت دی او همس ته کې جهر دی کې شدت ته کې قوت دی بیا استفال لکه استعلا ده سوچ سوچ سوچ په لبه به پوښتنه چې بل لیکلی دا غلط هم لیکلی ته مو پته غلط لیکلی نو دا څه مکه وای ها موږ په تاسو باندې خو ګمان ده تاسو به خپل لیکي درس خامس اب یا وایو ها زي پنځه منټه پس راشي